دا قوانین یې ووایه دا بس کافي ده قانون د یقول یبیع دا تکرانیږي بس دا قانون ووایه نو دا یاد کې دا ډېر کو وایو ها زوی وایم کم صورت کې چې ساکن اول حذف کول واجب دي هغه نه 15 ځایونه مستثنا دي پهدې پنځو ځایونو کې خلاف قانون التقاء ساکنین برقرار ده. اول مقام چې حمزه د استفهام په حمزه مفتوحه وصلي داخل شي نو حمزه وصلي به په الف بدل شي لکه الحسن عندك الحسن عندك کې الحسن عندك ویل شي دویم مقام چې نون تاکید ثقيله د الف نه رست راشي لکه اضربان نه درې مقام چې کله حرف تنبیه د حرف قسم محذوب په عوض کې په لفظ د الله داخل شي لکه لا الله چې په اصل کې لا والله و سلورم مقام چې کله د ا په لفظ چې کله د ای فلفظ کله چې د ای لفظ د الله په لفظ د الله داخل شي کل چې کل چې کلمه د ای په لفظ د الله داخل شي سلورم مقام چې کلمه د ای په لفظ د الله داخل شي لکه الله چې په اصل کې ای والله پنځم مقام نو چې ټپ ساروي وی کنه نو د دې دا دا خېټه ده کنه نو دلته کړای وی پړی کې کته نه زوړن دی او دلته کړای وی نو دې کړای کې پړی واچي ناغه په دې کړای کې واچي نو دا سره کوي نو چې سرب ساروی وي نه کړی نه یو ځای کېږي کو ټپ ساروی وي که نه نو یو ځای کېږي نه خو نږدې شي او که کپړې لږ کوله وي نو کېدی شي دواړه یو ځای هم شي نو دغه ټیم کې خلک وای وای و التقط خلقتل بتوان حلقتل بتوان یوځای شوې هغه دواړه کړۍ د خېټې نو دا اصل معنا خو د دې د پاره راځي خو بیا د خلکو دا شی استعمال ک د ټپ ټپوالی د پاره چې کله یو سړی ډېر ټپ شو کنه نو داغه باره کې به وی الکا وی التقط حلقه البطوانه د دې معنی به دا نه وه چې رښتیا د هغه کړی یو ځای شي خو دا به کنایه وه محاوره به وه د ټپ کېدو نه چې هلکه هغه ټپ شو لکه مونږ وایو چې هلکه عبدالعزیز التقط فيه حلقتا البطان نو مطلب دا دی چې سواره ډنګر صحیح ده ټپ شه کوواټ والا ډنګر ته ټپ ته ډنګر وای کنه نو دا پینځه ځای نه داسې دي چې دې کې با دا غیر دا خلاف القیاس التقاء ساکنین غیر قانوني برداشت کیږي قانون د قلنا تلنا بیا فتحه د فا کلمې په دمه سره د دې قانون مطابق بدل شو نو قلنا او تلنش د قانون د خفنا او بیان هر وجه مکسور او یا چې متحرک وي په یو د حرکات ثلاثه چې په ماضی معلوم د اجف د ثلاثي مجردو کې پالب بدل شوی وي او هغه الف د التقاء ساکنان د ودې نه پریوتی وي نو پا کلمې ته به حرکت ته کسرې ورکول شي لکه خف نو بیان چې فاصل کې خوف نه بیان او وو یا متحرک ما قبل مفتوح وو او یا په الف بدل شو بیا د استعمال ساکنان د ودې الف ساقط شو نو خف نو بعن شو بیا فتحه د پا کلمې کسرې سره بدل شو د دې قانون مطابق نو خف نو بیان شو دې قانون ته یو ځل بیا دواړو هر وو غیر مکسور چې په ماضی د اجف د ثلاثي مجردو کې پالیب بدل شوی وي او بیا پریوزی بیا پریوزی نو فا کلمه ته به زمور کول شي وجوبن لکه قلنا لکه قلنا او طلنا چې فاصل کې قولنا او طولنا و متحرک ما قبل مفتوح و بدل شو پالیب باندې د استماع د ساکنين د وجې نه الف ساقط شو نو قلنا او طلنا شو بیا پته د پا کلمې په ضمه سره د دې قانون مطابق بدل شو نو قلنا او طلنا شو قانون د خف نو بین هر و چې مکسور او یا چې متحرک وي په یو د حرکات ثلاثه او چې په ماضی معلوم د اجفو د ثلاثي مجردو کې پالب بدل شوی او هغه الف د التقاء ساکنین د ودنه پریوتی وي نو فا کلمې ته ورکت د کسرې ورکول شي لکه خفنا و بیعنا چې په اصل کې خوفنا و بیعنا و یا متحرک ما قبل مفتوح و یا پلیب بدل شو او بیا د استعمار ساکن د وجه الف ساقط شنو خفنا و بعنا شو بیا فتحه د فا کلمې په کسرې سره بدل شو د دې قانون مطابق نو خفنا و بیعنا شو